د دې صورت په اولنی دوو بابونو کې صفات د مؤمنانو احوال د قیامت ذکر کول اوس د دې زینه دا دریم باب تر 77 نمبر آیات پورې دی او او یا آیات پورې په دې کې یو دلیل نقلی اجمالی ذکر کوي د ټول انبیاء علیهم السلام نه دویم په دې کې زجر دی په تفرق د خلکو سره چې تفریقې مو جوړوي دریم په دې کې زجرونه دي په ذکر کولو د اوصاف قبیحه د منکرین او د مشرکینو سوار لس قبایح با صفاتونه به د مشرکینو ذکر کوي د منکرینو په دې باب کې او ور سره و صفات په د مؤمنانو ذکر کړي دا و صفات په مقابله د غسوال له صفاتو کې براوړي خو د مؤمنانو هم و صفات مخکې په اول کې ذکر شي او و دې کې ذکر کړي نو دا سوار لس نو دا سوار لس د سوار لس مقابله کې شو ټول رسولانو ته دی یا ایه الرسل په دې طریقې سره چې هر رسول ته په هغه زمانہ کې داغه په زمانہ کې دا حکم شوی نو په قران عظیم کې دا هغه تمام چې کوټور ته حکمونه شو هغه یو ځای راجم کړ یا ایه الرسل وی ځکه مخکې لفظ د قلنا وسره محذوف دی قلنا یا ایه الرسل کوم خوراک طیبات کوم خوراکونه چې پاغه من الفاظ شرکیه نه ویل شي طیبات کوم حلال پاک مالونه چې پاغه کې شبهات نه وي حرام نه وي حلال پاک مال وي ځکه د داعی د پاره دا لازمی ده کوم سړی چې دعوت ورکي کنه د دین اسلام داعی جوړیږي د توحید د سنت د قران نو هغه به اول ځان د حرامو نه بچ کی خپل خېټه به د حرامو نه پاکه ساتي ځکه چې دی خور پسې عمل صالح کوي کنه نو د عمل صالح د قبلېدو د پر اولنې شرط څه دی پاک خوراک دا د داعی د پر لازمی ده چې دی به حلال پاک مالونه خوري او ګوره دا دعوت چې څوک داعی جوړیږي یوازې پیغمبرانو ته نه دی یوازې یوازې پیغمبرانو ته خطاب دی یا یوسل لقه خطاب سوره بقره کې عام مؤمنانو ته دی یا ایو الذین آمنو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا الت عام مؤمنان ته اے دی ایمان والو کله چې تاسو دعوت ورکوي کله چې تاسو نیک کار کوئ نو څوک اول خوراک پل پاک کوي اوس په دې ده کې اشاره کې دي ته چې دا حلال پاک خوراک او عمل د وحي مطابق کول نیک عمل څه چې د وحي سره موافق یا عمل اغه عمل نیک عمل کول پاک ساک خوراک کول دا د انبیو دین دی دا څه دی دا ټول انبیو دین دی نزدکوي ان هذه امتکم یقینا دا دین دې تاسو امه واحده دین یو امت مخکې موږ معنا کړی وکنه امت په معنا یې څه دین دی دی تاسو دا دین د ټولو انبیا او تاسو ټول یو دین دی چې حلال پاک خورئ د حرام نه ځان بچ کوئ ان هذه امتكم امه واحده وانا ربکم فتقون ګور دا آیات بینه پس دی کو سوره انبیاء کې مخکې تیر شي دی کنه خو الته ګور الته په اخر کې څه ویلو فعبدون انا ربکم فعبدون دلته فتقون دا ولی ځکه الته د انبیاء او عبادت د انبیاء او دعاګانې هغه ذکر وي مخکې نو الته ور سره ذکر کړي چې فعبدوني زما عبادت وکړي د بل چاونه کوي بندگی زما وکړي بندگی زما وکړي فعبدون دا ولې شارټ کوي ها وانا ربكم فاتقون التف فاعبدون وی ځکه انبیاو عبادت او دعاګانې دا غو ذکر وی د انبیاو دعاګانې او څه ذکر وو عبادت نو الته فعبدون چې ګوري بندگی به خاص مال کوي دلته مخکې د حلال ذکر وشو نو حلال سره تقوا لازمي ونه ځکه فتقون هر یو ځان لپاره یو لار جوړ کړ چې دا زما دین دی اختلاف پکې جوړ کړ نو ار یو څه شو جدا جدا روان شو فتقطعوا امرهم ګور دلته فتقطعوا ویل او دقه شنیات مخکې سورې انبیا کوم تیر شه دي فالته فانه وری تای ویل او وتقطعوا واو ویل په ابتدا کې او دلته فاوی فتقطعوا دا ولي ځکه الته انبیاو چې عبادت کول کنه نو پاغه عبادتو کې دومره زر ډلې نه وی جوړې شي عبادت خلق قبول کړ بیا لیټ پکې اختلاف جوړ شو دلته ذکر د اعمالو دی اعمالو د طعام نو په دې کې ډیر زر اختلاف جوړ شو نو ځکه الته اختلاف لیټ جوړ شو نو وتقطعوا وراوړ هر یو ډله په هغه په هغه چې د دوی سره فرحون خوشاله په هغه باندې سچ دو سرو دو چې کوم عمل کو نو هغه عمل ته به دین وي کوم عمل چې دو کو کنه دوی دا دین دی خپل خپل دین ته ار یو سو وي خپل خپل عمل ته دین وي پکار خداوت چې هر یو خپل عمل د نبی له صلوات و سلام د عمل سره موافق کوله او د دې ځنه هغه سوار لس قبائح د منکرینو ذکر کیږي د مشرکین منکرینو اولنې قباحت دي ذکر دي فزرهم فی غب فی غمراتهم دو پریدا تر یو وخت پورې په دې گمراهۍ کې په دې غفلت کې حتی حين تر یو وخت پورې ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين وز د دې زنا د دو دویم قباحت ذکر کړي دویم قباحت د دو دا دی چې دو د دنیا د فراخي د مال دولت د خوشحالیانې د دنیا دو دا غني چې دا سبب د غوروالي دي زمون موږ چې دا لګ ډیره نیکی کوو نو دا د هغې وجه نه ملاوي لکه باید سړی ته دنیا ډیره میلاو شي که نه نو هغه دا سوچو کې چې دا ما ته چې دنیا میلایږي که نه نو دا چې ته ما را زه د الله ډیر خوښ یم بس وی الله کی دین ہے بھائی دا الله را کړ دی بس دا ډیر الله را کړ دی ارسه نو پاغه من ډیر خوشحالي کوي فخریه کوي دو چې کومې نیکۍ کوي شاید موږ د هغې بدله وله ضرور کوو دو دا ګڼي چې موږ څه نیکي په دنیا کې وکړو د هغې بدله میلایږي نو دا ولې دا دنیادار سړی دی که نه د ده ذهن کې دا ده چې ما د طریقې دنیا چې میلایږي که نه دا معنی الله ډېر زیات راضي دی الله معنی ډېر خوشحاله دی او په دې موحد باندې چې تکلیفونه را روان دي که نه دی د الله خوښ نه دی دا ځکه په تکلیفونه مصیبتونه را روان دي الله وی بل لا يشعرون بلکې دون پويږي بل لا يشعرون اشاره ستا چې دا خو استدراج دی استدراج پیژنې کنه الله یو انسان لا د دنیا خیر اولاد مالونه د ارث ورکی کړچاره کی قاری سي الله دل مالونه اولادونه د دنیا خیر برکات صحتونه دا ورکی دیوی بس زه د الله ډیر خوښم الله یو چته یو چته برا بره یو چت کې د بره نه واپس راو غورځي دې ته لیکي کې استدراج الله تعالی ارس یو خپل غ نعمتونه دا واخ دغه شان پاتې شي الله وی دا خو دمن زه استدراج کوم ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون وز د دې نه هغه و صفات د مؤمنانو ذکر کړي په دې آیات کې دوا ځکه تقابل لیکن سبا دا غو ذکر کیږي صدا دو ان الذين هم من خشيه ربهم یقینا کسان چې دې دوی د وجه د یری در خپلنا مشفقون من کون کی د الله سره من خشیت ربهم د خشیت معنا مخکې من کړو کنه چاله یاد ده د خشیت معنا من کړی و چې تعظیم یرا سره د تعظیم د مخشیان هونه چې زړه کې یره راشي سره د تعظیم د مخشیان هونه چانه چیریږي داغه تعظیم هم ستا پړ کی د الله نه مونږ یریږو سره د تعظیم نه چې زمونږ پښله کې د الله تعظیم دی او اشفاق دې ته ویل کېږي چې ير راشي پزړه کې خو سره د مینې نه سره د محبت دویم فرق داو چې خشیت دا د ځند په دې زړه کې راځي او اشفاق ظاهري اندامونو باندې څرګندي د نزړه کې ير راشي نو د غیر اثر پس شي زرګن شي په اندامونو باندې نو دو د سچل کې دا مؤمنان څوک دي من خشیت ربهم د وجه د یری د خپل ربنا د الله سره مینه کوي محبت کوي هغه د یری اثر د دو په جسم باندې شي سرګن شي والذین والذین هم بیاات ربهم یؤمنون دا هغه کسان دي چې د آیاتونو د خبر رب باندې یؤمنون ایمان کوي راوړي یقین را کوي ګور ایمان مخکې که په سمه لا یشرکون دوی آیات کې لا یشرکون دا ولې ځکه چې ایمان راوړي نو شرک ختم شي کنه نو ایمان مخکې کا والذین هم بربهم لا یشرکون سرون صفت د مؤمن څه دی دا مؤمنان هغه کسان دي چې دوی د خپل رب سره لا یشرکون څوک شریکینا شرک ور سره نه کوي دو الله ته واحد لا شریک وي الله سره څوک شریکینا والذین یؤتون دا بل صفت او د دې تفسیر کړی دی ابن کثیر رحم الله هغه حدیث راوړل په دې معنی چې د دین مرد حاشر اساشر رضی الله عنها نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې یا رسول الله دینه به هغه خلق مراد وي چې کوم ګناو کې مثال په تور غلط نه وشي بل عمل وشي هغه بیا په هغه پښړ کې ير راشي نبی رسول الله مینه نه دین هغه خلق مراد دی چې نیک عمل کوي روزي نيسي منځونه کوي شپې تهجد کوي ګناه نه کوي خو بیا هم یریږي چې دا عمل زما که الله قبول نکړي دا عمل الله زما قبول نکړي د دې نه یریږي نو والذین یؤتون ما اتوا دا د ایمان یو غټه درجه ده چې نیک عملو کې او دا غین رسول هغه پجړ کې یری هغه کسان یؤتون چې ور کوي ما اتوا یا یؤتون په معنا د یعملون د املا ما من الرحمن هغه تفسیر هغه معنا کې یؤتون یعملون دا کسان هغه دي چې عمل کوي ما اتو هغه چې عمل دوکي هو قلوبهم وجلا زړونه د دوی یریدون کی وی د الله نه یریږي دا زړونه دو انهم انهم الى ربهم راجعون چې یقینا دوی خپل رب ته ورګرځي دو د قیامت هغه یره خوب د دو پسړه کې دی نیک عمل د دې وجنه کې چې الله ته ورګرځم بد عمل نه ځان د دې وجنه بچ کی چې زه الله طرف ته روان اولئک یسارعون فی الخيرات وهم لها سابقون دا بل صفت د مؤمن چې چرته د نیک کار دی نو دی ورته روان دی دی هغه نیک کار پس روان دی او په دې کې دوه صفاتونه د مؤمن ذکر کړي اولائک یسارعون فی الخيرات دغه کسان دي د مؤمنان یسارعون فی الخيرات چې منډي وای نیکو نیکو کارونو ته زغلی نیکو کارون ته وهم لا سابقون او دوی هغه دا د یو بل نه وړاندې کیږي مسابقت کوي هم لها دا لها کې دا لام چې دا اجلیه دی یعنی دوی د وجه د خیرات نه سبقت کوون کیږي درجات ته جنت ته هم لها دوی د وجه د خیرات د نیکونه څه کوي سبقت کوي سبقت معنی څه مقابله یو بل نه مخکې کیږي مقابله کې سبقت کوي مسابقه پیژنې مقابله ته وایي یو بل سره مقابله یې پسې شي نو د نیک سړي مقابله پسې کې په نیک عمل کې دا نه چې بل تن میټاو کې ځان مخې ته بعضی خلک دا سکی کنه تا ته ځان نږدې کینو د غبل کس پر تغیبت شروع کی تاسو لري چې د کوم مرګټیا ده یا تا ته کوم زیات نږدې دی پکار د چې ته د بل غیبت نه کی خپل په کردار باندې ځان مخې ته نو په کردار ځان نه مخې ته کوي ځکه دوه طریقې د مخې ته تلوي کنه یو طریقه دار د مخې ته تلو یس بوس کرتا جا او آگے بڑھتا جا هر چاته بوس کوا او بس سلوټ کوا په کپنو کې پدې کې په مخه روانه ایو طریقه دا ده چې د بل غیبت شروع کا بعض کسان به ځکه مشران ته غیبت کوي پلان کې دا وي پلان کې ستا بار کې دا وي پلان کې ستا بار کې دا وي دا غیبتونه به کوي په دې ځان مخې ته کوي الله وي سبقتو کا پنیکو کې تنی کی شروع کا مقابله کې په خیر کې مقابله وکا په غیبت کې مکوا ته په دې کې مقابله وکا چې یو کس یو ځای درس ورکی ته دوه ځای ورکا یو سړی یو کتاب پڑھاوي ته دوه پڑھاو کا یو سړی لس روپۍ خرچه کوي ته سر خرچه کا په دې کې مقابله وکا دا مقابله مکو چې دې سړی ورګه زه زه بیزت کومه په بدو کې ورسره مقابله کوي په بدو کې مکو په خیر کې ورسره مقابله وکړي ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون وس د دې زنه د فدی او سوال کوي سوال دا راځي چې دا مخکې کوم صفات ذکر شو دا خو زمونږ د وس نه بار دي طاقت نه بار دي دا به مونږ کې څنګه دا صفات راځي دا خو مونږ نشو برداشت کولی طاقت نه بار دي الله ولا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نه ورکول کېږي نفس ته الا وسعها مگر په قدر د وس داغه نفس مگر په قدر د وس داغه نفس چې څومره غ نفس برداشت کولی شي نو اقصونه په الله تکلیف زیات الله نه دی ښه مطلب سل کوشش وکا دا سستی ځان نه لري کا دا خو سستی ته چې کوم خبره کوي دا خو سستی ته تم ته اشاره کوي سستی ځان نه لري کا لا نکلف نفسا الا وسعها نو بل سوال راځي موږ به مهنت وکړو ځان به وکړو خو کدا بل فرض زمنګ دا عمل دا ضایع شي چرته ونی لیکل شي دا عمل الله لنعوذ بالله یې شي نو الله یې ولدینا کتاب ينطق بالحق الله یې ولدینا کتاب ينطق بالحق او زمنګ سره کتاب دی چې گویا بشي په حق باندې په حق ویلو باندې باغ گویا وي هغه کتاب څه شي دغه عمل نامه ده الله واستغه تمام عمل پاغي کې لیکل کیږي فرشتي ستغه عمل لیکي ستغه عمل ځای کې دی نشي وهم لا یظلمون په دوه بزیات نشي کېده کوم عمل چې دیو کا عمل سالک لیکيږي او قیامت پر ځي هغه عمل نامه بیا ست عمل په خپل غوینا کوي چې تا خدا عمل کړو بل قلوبهم فی غمرت بلکې زړونه د دو فی غمرت په غفلت کې دي مخکوم غمره ذکر شو دام غمره دلته معنی د غمرې سره د غفلت او الته موږ د غمرې معنی کړو گمراهي ګوره غمره اصل کې ویل کېږي ستا دومره وب په سر باندې چې راوړي هغه ته ویل کېږي غمره نو اوصاف د مؤمنانو خو ډیر دي کنه او هاذا اسم اشاره خو د مفرد د پاره نو دا په تعویل د مذکور سره نو معنا بداشي بل قلوبهم فی غمرتن بلکې زړونه د دو په غفلت کې دي من هاذا د دې صفاتونو د مؤمنانو نه کوم چې مخکې ذکر شو دینه د زړونه په شرک دي د روزونه په غفلت کې دي او یا دا هاذا اسم اشاره مخکې د کتاب ته ده عمل نامه ته بلکې زړونه دو فی غمرتن په غفلت کې دي من هاذا د دې عمل نامه نه دې ته د دو فکر او سوچ نشتی ولهم اعمال من دون ذلک دې د پاره عملونه دي ما من دون ذلک سوا دغه عملونه د دې عمل کوم دا کوم بد عمل چې دوی کوي د دین علاوه نور عملونه دي د دې شرک او د کفر نه علاوه د دوی نور عملونه دي چې هغه بدعت دي هغه فسق او فجور دي هغه ظلم او زیاته دي نور ګناونه دي الله من دون ذلک د دې نه سیوا نور ګناونه د دوی دي یا د مؤمنانو د مخالفت نه علاوه د دوی نور عملونه هم شته هم لها عاملون چې دوی هغه لره کوونکي الله یې زه په مرګ راولم په مرګ په حالت کې یا په تکلیف مصیبت راولم لکه بای سړی چی کنه هغه ګناونه ډیر کې بد عملی پزړې دړ راشي ناسب په میدې دړ راشي په سری دړ راشي ډیر زیات دړ راشي د دې یقین راشي زمرم نو دې دغه ځکه یا الله کته ز بچ کړم نو زه بیا دا ګناه نکوم زه بیا سم مخالفت نکوم اے الله زمانه توبه قسمونه بکی دغه ځکه لګیا وي الله ستا په نوم بغوي لاله ستا په نوم بدا کوم اے الله زمانه توبه ته ما بچ دی بدا چغي وبس نو دی بس کې چونکیږي به اذا هم یجرون دغه وخت کې دی به چونکیږي چونکیدل پیژنه سپېچ سړې ګټ سره ونی او هغه چې आवाज وباسي هغه ته تاسو ته وایي په الفاظ دیګر فریاد اذا هم یجرون الناس دغه وخت کې دوی فریاد کوي یو سړی چې مړی مې ور زور کې کنه چینکارې کوي یا سپې په ګټو ولي کنه هغه چې چاو چاو کې هغه ته چونکاري وي اذا هم یجرون الله دغه وخت کې دوی چونکیږي دغه وخت کې دوی فریاد کوي په وخت د ځن کدن کې ورته فرشتي وی لا تجعر اليوم مچو کېګا نن ورځې انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو سره زمنګ د طرف نه هیڅ امداد نشي کېده کله چې تاسو سره وخت نو هغه وخت کې تا وخت نه راکاو هغه وخت کې ته دین ته نه نږدې کېدی هغه وخت خو د دین په دې ښکارې ده هغه وخت د دیندار خلک په دې ښکارې دل او استاد امید دې چې زب تاسو سره امداد کوم تاسو سره یې امداد نشي کېږي ولی قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على عقابكم تنكسون ګور دا قران یو عجیبه کتاب دی صفان واضح خبرې کوي انسان ته چې دې قران سره تعلق نو الله بدل نجات راکړي خو چې د دې قران نه تعلق ختم کړي نو بیا په خي طرف روانه او په ګس طرف روانه او چا پسې روانه هر شی به ته حق او نه حق کړي نو ځکه وي قد كانت آياتي تتلى عليكم مخکې تیر شي دی على عاقبيه دلته عقابوي په پوند ولي اکثر دا کوم خلق چې ګډيږي ډمان کنه چاسي چورلک وای کنه په پوند داس چورلک الله د دوه د واپس ګرځیدو نه تعبیر په دغه سره وکړه الا عقابکم تنکسون تاسو په خپل پوند باندې اوړی دا غي دین نه د قران نه باوړی دی تاسو به نه و د موافق شو پرې دا فزول خلق دی سره وزګار دی دا د قران د سن د سوق وزګار دی خو سوق چې د الله خوښ نو خپل کتاب ته کینی او سوق چې نه خوښ بار بازارونو کې ګرځي مارکیټونو کې نه بیع شراء کوي سوداګانی کوي ځکه دوه قسمه سودا د دنیا کې یا به د دنیا د پر سودا کې یا به د آخرت لپاره کې دنیا د پر کینو مارکیټونو کې بناسي او د آخرت د پر کینو د الله خلق او الله ولو سره بناسي جمعه ته برازي مدرسې ته بزي نیکانو خلق سره برواني مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به اوس د دې ځنه درې احوال په دې آیات کې ذکر کړي درې احوال ذکر کړي یو حالت مستكبرين او دویم حالت سامرا او دریم حالت تهجرون دا درې قبایح دا غو ذکر کړي او په دې کې د هر لفظ دو دو معنی دي دې کې توجیهات یو دا چې مستكبرین دا به کدي مستكبرین سره متصل کړي متعلق دي مستكبرین سره کړي نو دا به دا با سببیه په یوې معنی سره او دا د ضمیر چې دی دا راجی دی زمکه د حرم ته او یا نزول د قران عظیم ته نو معنا بدا شي مستكبرین به لوی کوي په نورو خلق باندې به په سبب د په سبب د حرم په سبب د زمکه د حرم یا په سبب د نزول د قران عظیم باندې لوی کوي په نورو خلقو په سبب د زمکه د حرم چې من اهل الحرم من زکه غوري د عرب نه دي دوی تکبر ډیر زیات دی دو کې غرور دی دو ته ځان ډیر زیات غټ ښکاري دا نور خلق ورته عبید ښکاري او د قشانی يهوديان چې دي هغه ته تمام خلق خپل عبید ښکاري او ځان ورته اوچت ښکاري نو الله مستكبرين به لوی کوي په نور خلقو بیګی په سبب د دې حرم په سبب د نزول د قران عظیم قران منی نه خو په دې به فخر کوزان ورته چې قران نازل شوی دی قران نازل دی دویمه معنا دا ده چې د به کې دا با په معنا د عن سبب نه ده بلکې عن او دا دا ضمیر چې ده د قران ته راځي دی نزول د قران ته نه قران ته نو معنا دا مستكبرين به لوی کوي د قران عظیم نه لوی کوي مستكبرين عن القران تاسو د قران نه لوی کوي ځان لوی غنئ یا زمير پیغمبر صلی الله علیه وسلم تراجه دي لوی کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا خبره نه اوري د قران خبره نه منئ سامرن تهجرون سامرن کدا سامرن مفرد رواخلای نو مخکې فعل بول محذوف راو باسي تظنون به سامرا خیال کوي تاسو په دې پیغمبر باندې سامرا د قصګو سامر څه ته ویل کیږي هغه قصې چې کوي د شپې قصې کوي هغه ته سامر ویل کیږي تاسو په دې پیغمبر دا خیال کوي چې د قصې کوي او یا دا سامرن دا حال کې د مخکنه نو ذو سامرن تاسو خواندان یې په داسې حال کې چې تاسو خواندان د قصه تاسو قصه ګویې د سامر او بیا جمع معنا وکړي تاسو قصه ګویې قصې کوي د شپې ګور سامر دا د مشرکین یو عادت وو چې د ماسختن نه رسو به ناسو سبا کول قصې به کول او تر هغه نه وخت پورې بناسو حالان کې مسلم کې د کې حدیث ته بخاری کې چې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړ دا عن المسامره بعد العشاء د ماسختن نه رسو غب شپ قصې کول اس کې ناستل دین نبی اسلام منع کړ او بل روایت کې راځي چې نبی له سلام منع کړ دا النوم قبل العشاء وال والثمر بعد العشاء نبی له سلام منع کړی دا د ماسختن د مون نمخ کې ودی کېدل او نبی له سلام منع کړی دا د ماسختن رسو ویخ کې ناستل قصې کول ها که یو سړی د ماسختن رسو قران وای حدیث وای مطالعه کوي یا د خپل اهل او عیال سره خبرې کوي کور کې ناس دی هغه سره خبرې کوي یا ملمه راغلی هغه سره ناس دی دغه اجازه شته خود داسې چې د شپې موبایل ته ناس دی دا مسامره ده او دا خو بالکل تبعی ده تمام شپه موبایل ته ناس دی پلار مور ته نه دی خبر کمبلې په ځان چولې دند موبایل لګول دارنګ باندې زنانه په دې لعنت کې مختشي ډرامي ګوري په خا بداو کنه چا کر به ټي وي نو خلق به تر نفرت کاو چې دا ټي وي ور کر پروت دی او اوس څه دی اوس هغه موبایل هغه ټي وي نه هغه سنیمین هم زیات مخې ته تللی خلق ځان سردا نیوللی او د شپې تمام شپه دروازي د دې وجنه د خلقو دماغ خراب کړ په دې دماغ کې وړي وړي کټوټي دی هغه کټوټي ولا و چکړي د دې یورپ یو وزیر اعظم نن دوه کاله مخکې هغه جړل په تقریر کې زما قوم تبا شو د موبایل د وجه خلق تبا کړ واړی لیونی کړل او اوس چې واړه قلاری کنه نو څه چلو کې موبایل کوته کارټون رواني هغه ورته پراتی واړه داغه دماغ خراب کړ هغه واړه نو دا واړه چې لوی شي دوه بس شي وي دماغ به خوني دارنګ اوس نه په بدو مخته کړل تربیت ولا په غلط وکړ بیا علما او طلبه سره کوم طالبان چې سبق وي هغه سره په کټ کټ موبایل هغه ډرامي ګوري د ترک یو ډرامه ده هغه هغه خلق ګوري ځنې پکې مفتیانو فتوی ورکړي دا جایز ده هغه ډرامه دې شي جایز ده وې دې کې د جهاد ته جذبه پیدا کیږي قرآن ولې نه وایي بیا راشه که نو د تاریخ کتابونه وګوره چې جهاد جذبه در کې پیدا شي وی ډرامر نه کې پردې خزي نه دي او دغه خزي او دغه اداکاران چې څومره دا خټول اداکاران دي ډمان دي او بعضی په دې ډرامو کې بیا د یوسف علی السلام قصه ده خالد بن ولید رضی الله عنه قصه هغه من ډرامې جوړې کړې دي په دې عربی کې د خدای دنیا نو هغه ځنې زمنګ مرګورو په قتل دي پر چې موږ عربي زده د عربی زده کولو د پر بغه ډرامې کتلې خو دغه ډرامې چې کوم ډرامه کې ته د صحابي پوټي ورکړلې لکه دلته یو ډرامه دوه جوړ کړو پاکستان کې دی میسج پیغام پاره کې حمزه رضی الله عنه تصویر ورکړو نو چې کله ته حمزه رضی الله عنه تذکره وشي تاسو ته بقه تصویر راځي چاته حمزه حمزه رضی الله عنه به دغه شان یو نو دا سپیچ کوم دی دا کوم چې په ډرامه کې دی حتی حمزه رضی الله عنه دغه شان یو دې څه شي دی دا رنګ نور د صحابه یا دغه تصویرانی ورکړي د دې وجه دا ناجایز ده نو مسامران نبی علیہ السلام منع کړل د شپې کې ناستونه دریم تهجرون تهجرون کده هجران نشي معنا پر خودل په تهجرون تاسو پر دې قران لره او د پیغمبر لره تاسو د قران او پیغمبر پرې خره یا تهجرون که د هجر نشي هجر معنی بد غنل بکواس غنل دا به حال شي د مخکنه په داسې حال کې چې تاسو بد غنئ دی قران عظیم لرا دی پیغمبر لرا دا تاسو تاسو بد ښکاری افلم يدبروا القرآن ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين وز د دې ځنه الله دا ذکر کوي چې دا قران عظیم یواز یادول نه دي د دې الفاظ نه دي ویل د دې معنی یواز نه دي ویل د دې کې بس سوچ او فکر کوي دې کې به تدبر او فکر کوي افلم يدبر القول قول نه مراد قران عظیم آیا سوچ نه کوي دو په دې قران عظیم کې ام جاءهم ما لم ياتي اباهم الاولين ام په معنا د بل بلکې راغلي دي دوی ته ما لم ياتي اباهم اغه چې نو راغلي مشران د دې مخکنو ته نبی علیہ السلام چې د نبوت دعوه نه وکړي نبی علیہ السلام منی په دوه خپل کورونو د هر شي فیصله کوله تر دې پورې چې په حجر اسود باندې روان شو کنه ایو بل پسې ودرېدل ځکه کعبه جوړه کړو حجر اسود بسو کېږي هر قبيله را پاسې زبا एकदम نو فیصله راځي نبی علی السلام لوړو نبی علی السلام ورته یو صادر راوړی صادر راوړ حجر اسد پاګه کې کیو او هر قبیله ته دا صادر ونیسه هغه غا صادر ونیسه او حجر اسد چې کعبه ته نږدې ک بیا نبی علی السلام هغه څه هغه کې کیو کعبه پاګه ګټ کی په نبی علی السلام به فیصله کړی دا امین دی صادق الامین نبی اسلام ته وی فهم لو منکرون چې دوی هغه لره ناشنا غنون کړي دوی کنه د پیغمبر نه پیژني څه دته حقانیت نه پیژني ام یقولون بی جننا وزدو په قباحت نبی علیہ السلام ته نسبت کو چې دا د لیوانتوب چې دا خو لیونه دی اوس بل یو دلیل پیش کړي او دلیل دا چې دو حق هغه ته وي چې د دو تابع یو خبره ده دویم دا کدا حق توحید او سنت او د قران دا د دو د خواهش مطابق شي دا څه شي د دو د خواهش مطابق شي څنګه چې دو غواړي قشانه قران شي او بدعات او رسومات او خرافات د هغه دین شي نو بیا به خدا زمکه اسمان د دنیا کې به تباہی راشي دنیا به خو تباہ شي ځکه د زمکه اسمان دا چې الله تباہ کوي د زمکه او عذابونه په قومونو راغلي د وجه د شرک نه راغلي نو چې حق خبر رااله د دوه تابع شو د دوه غ شرک ته دین ویلې شو د دوه بدعات ته نو خامخ بس کې د اسمه اسمان ته متبع کیږي نو الله وی لو اتبع الحق وهواهم لو اتبع الحق او که برابر وي حق د خواهشاتو د دې سره که دا حق برابر شي د دوه خواهشاتو سره یا دا حق برابر وي د دوه خواهشاتو سره نو لفسدت السماوات والارض خامخا خراب شي به زمکه اسمانونه خراب بشي د اسمانونو اسمکه په دې معنی با فساد راشي ځکه مخکې سورې انبیا کې تیر شي دي کنه لو کان فیهما الہه الا الله لفسدتا کدا الله نه علاوه نور الها وینو فساد براغله نور الها راغله د قشان کدا شرک دغه دین شي نو د ځمکه اسمان بار سروان شي کنه ومن فينا غسوک چې پدی کې دي الله وی بل آتیناهم بذکر فهم عن ذکرهم معرضون الله وی بلکې راوړ دې موږ دوی ته بذکرهم راوړ دې دوی ته یاداشت دوی بذکرهم نصيحت دوی دي هغه څه چې د قران عظیم الله یې دوی ته ما راوړلې فهم عن ذکرهم معرضون پس دوی د یاداشت په لمخ ګرځوي هغه یاداشت چې قران الله قران مې را لېږل په هغه کې مې حق بیان کړی دی چې حق دار دی نو دغه وجه نه دوی تا نه تختی ته د دینه په دونه په دې مسله باندې ته پیسې غواړي څه الله ورته ام تسالهم ایت غواړي پیغمبر خرجن امدنی ته غواړي پیغمبره د دونه ټیکس ته غواړي پیغمبره د دون رزق یا مال یا عوض څه شي ته نه غواړي نو فخراج ربک خامخ فخراج ربک ام دنستا درب غره ده وهو خير الرازقين او هغه غره رزق ورکون کو نه دی ګوره دلته دوه لفظ ذکر کړه یو خراج ذکر کړه یو خرج ذکر کړه خراجیم دوړ یو ماده ده خو یو کې پر را منی سکون دی بل کې را سره الف ته خراج په دې دوړو کې فرق دی خرج چې په سکون د را سره شي کنه هغه اجرت ته ویل کېږي چې د مخکې نه مقرر کی ملک یو سړی داخليږي نو ورته ستا بل لس زره تنخواهي مخکې نه اجرت مقرر شو سکول کې د ماستر کې خود ته به مخکې نه لس زره روپۍ جمعات کې د مؤذن کې خود دو زره روپۍ تنخواه لس زره دا مخکې نه مقرر کی دغه ته ویل کېږي څه خرج ایو د خراج خراج ویل کېږي هغه اجرت ته چې هغه عطا او بخشش وي عطا او بخشش وي د الله طرف نه بخشش وي سړی ته بخشش راکړي کدی یو سړی خدمتو کې کار ولو کې اجرت نه مقرر شي هغه تعالی خپل طرف نه گیفت راکړي هدیه راکړي بخشش راکړي عطا یې دغه طرف نو الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام تسالهم خرجا پیغمبر ته د دونه غواړي هغه مقرر شوی اجرت ته د دونه هغه مقرر شوی اجرت غواړي نو فخراج ربک هغه عطا او بخشش ته درب چې دی غوړه ده پوه شوئ الله تعالی اسیر سره کینو هغه غوړه ده کنه دونه اجرت غواړي دته بس اجرتي وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم اوس بل اشکال شاید پیغمبر ته دغه خیر خوانه دوی ته صحیح لار نه خای نو الله وی وانك لتدعوهم یقینا خامخه ته دعوت ورکوي دوی لرا نی غلارتا الی صراط مستقیم پیغمبر ته دوله دعوت ورکوي نی غلارتا ته خود نی غلارتا را بلی دین ترا بلی څه غلط لاري ورته نه خای وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون اوس په دې کې اشاره ده چې د کفر بالاخره دا سبب د اعراض د صراط مستقیم نه دی کفر بالآخرت دا سبب دی د اعراض صراط مستقیم نه د لارې نه غنولې دوی انکار کوي د لیغ لارې نه ځکه انکار کوي چې دوی د آخرت نه منکر دي ځکه آخرت نه مني کنه باز بعد الموت نه مني د مرګ وروسته ژوند نه مني نو د دې وجه نه دوست دي دوی د نیغ لارې توحید نه د قران نه یاراز کوي نو الله وی ان الذين لا يؤمنون بالاخره یقینا آکسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې عن الصراط لناکبون دلارې نه غنه خامخ وړي دن کې دي لناکبون نکب عن الطريق چې سړی مایل شي بل طرف ته اوړېدل بل طرف ته هغه تکلیفونه مې پیراويستل چې هغه تکلیفونه مې تنه لر کړ کنه نو دو حق شان په سر کا شو کیو الله وی ولو رحمناهم او کچرت رحم وکوم په دوی باندې وکشفنا ما به من ذرن او لری کړو د دونه هغه هغه څه چې په دوی باندې څه ضررو کوم تکلیف ودو ته الله یا هغه ته نزل لري کوم نو الله یو ولو رحمناهم ګور دا عذاب لري کول تکلیف لري کول دا رحم دی کنه نو الله که په دوز دا رحم او تر سکم دونه د عذاب دا لري کم نو دو بیا د زده د عناد د وجنه اقصر کشو کې بین نو دغه شرک کفر کې دو واپس کیږي نه الله ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتزرعون ولقد اخذناهم الله یقینا نیولیو منګه دوی لرا بالعذاب فسزا سرا الله دوما ونزل په سزا سره تکلیفونه پر راوستل دغه مصیبتونه تکلیفونه عذابونه پر راوستل په مکه کې نو فمستکانو لربهم وما يتزرعون دی عذاب نه مراد څه شی دی هغه فتح مکه ده هغه د جنگ جنگ بدر ته اشاره ده هغه ځکه چې الله تکلیف راويست کنه تکلیف سو بدر کې تن اویا کسان مردار شو ډیر کسان تن قیدیان شو او مالونه دا تن لاړه او نبی علیہ السلام مکه فتح کړه نبی علیہ السلام پټکیول او مکه ته داخل شو وعليه عمامه سوداء نبی علیہ السلام بارک راځي وسره تور پټکیول او مکه ته چې داخله ده او ورسره څو صحابه نو مکه ته راغې فتح کړه مکه نو الله وی دا سزا مې دوله ورکړه خو سره د دې سزا ورکول نه بیا هم دوه تابعدار نشي نو الله وی ولقد اخذناهم یقینا نیولیو منګه دو بل عذاب په سزا سره نو فمستکانو فمستکانو پس دو تابعداري ونکړه در خپل وما يتزرعون عاجزي منکړه الله تا ګور استقامت او په تزرع کې فرق دا دی استقامت دا په بدن باندې ظاهري ظاهري عاجزي او تزرع باطني عاجزي ته ویل کیږي دارنګ استقامت چې په حالت د تکلیف په سختۍ کې تا من سختی مصیبت راغې ته په هغه سختۍ مصیبت کې الله طرف ته رجوع کې تابعدار شې د الله نو الله په سختو تکلیفونو کې دوه ماته واپس نشو او تضرع عام حالت کې د الله تعجزي کول نو الله په هیڅ حال کې دوه زما طرف ته رجوع نکړه حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون حتى اذا فتحنا عليهم تر دې پوري اذا فتحنا عليهم چې هر کله پرانو زمون په دوی باندې بابن یو دروازه د عذاب سخ یو سخ عذاب دروازه په دوی باندې کولاو کو کوم عذاب ورسو سوره زمر کې راځي کنه سوره زمر اخري آیات ته زما خاص اخري نه مخکنه وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا او دې کې وو نشته فتحت ابوابها کله چې د دوزخ ته نږدې شي نو دروازه ورته یو دم کولاو شي نو دند نه به دا بڑاس یو دم راوځي د دوی په مخ په لګي نو د دوی د بدن سره به دا غوخ ارتوي شي فتحت ابوابها الله وی چې کله زه په دوی باندې کولاو کومه دروازه د عذاب سخت اذا هم فی مبلسون دغه وخت په دوی نا امیدا مبلس هغه نا امید ته وی چې هر شي نه نا امید شي کینې دښن په سر لاسونه کی فاذا هم مبلسون وهو الذي انشا انشا لكم السمع والابصار والافئده اوس د دې زنا شپږ دلایل ذکر کوي عقلي دلایل اولنی درې دلایل عقلیه هغه محض دي او پسې درې دلایل عقلیه هغه اعترافیه دي باغې کې به دا کافر اعتراف کوي تپوس پتی نه کیږي دوه جواب ورکړي نو اولنې دلیل هو الذي انشا لكم السماء والابصار والافئده دا الله غزا ته چې پیدا کړی تاسو فیدې د پاره غوګونه او سترګې او زړونه وګونه پیدا کړی دی لپاره چې ته واوري چې وا دې لیدل یو شی باره کې خبره یو د عمل مکوا وی وینا چې وی دې لیدل نبی اجر ته بوزند هغه کې فیصله وکړه او اسباب العلم ثلاثه اسباب د علم سودی درې دي کنه تاسو ته معلوم دي درې دي اسباب د علم وګ سترګې او زړه دا اسباب د علم دي کنه په دې سره علم حاصلېږي په سترګو ویني په وګونی واوري تا ته علم راځي په زړه کې په سوچ او فکر وکي هغه تا ته غیدمن علم دا درې اسباب د علم دي په دې سره علم راځي نو هغه درې وړه الله دې کې ذکر کړه لږ غونې خلقو دنیا کې خورېدل خورېدل خورېدل تمامې دنیا کې انسانان خور شي لږ غونې کسانو آدم علی السلام په سریلانکا کې کوشو برنه جنت را کوشو او هوا به پسې کې جده کې کوشوا او شیطان په اسمان کې کوشو ایران اسپان نه دی هغه ځای کې کوشو دا د مختلفو ځینو کې درې واړو ځینو کې کوشو بیا دا یو ځای شي دي نو آدم علی السلام هوا به د عرفات من یو ځای شي دي هغه ځای کې یو شو دا غزین الله د انسانان خوار کړ الله غزاد ته په یو ځای نه راځم خوارې کړې په دې سمګه کې کني به کورون لسن نه زینو اوس د کراچۍ کې کوم ځای کې کورون لزه څنګه دي هو الذي زناكم في الارض واليه تحشرون دا الله غزاد چې خوارې کړې پس موږ کې او دې الله ته جمع کړې شي وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار اوس دریم دلیل ذکر کړي دا الله غزاد دې چې ژوند کول کوي امړه کول کوي دا مرګ ژوند دی الله په اختیار کې دی په چا منی مرګ را ولینو چاله ژوند ورکی وګدوګد اوله اختلاف الليل والنهار د دې الله په اختیار کې دی بدلول د شپې او دروازې اړول د شپې او دروازې دا د الله په اختیار کې دی ولو اختلاف الليل والنهار د دې الله په اختیار کې دی اړول راړول د شپې او دروازې اختلاف الليل اختلاف څه ته وایي جعلها مختلفين او اختلاف الليل والنهار اختلاف څه ته وي چې راولي الله يوم بعد الليل والليل بعد اليوم الله شپه د ورځې پس راولي او ورځ د شپې پس راولي دا اختلاف دی دارنګه شپه وګدې او ورځ لنډي روز وګدې شپه لنډي دې کې جمع راولي شپه یخې ورځ یخ ګرمي ورځ ګرمي شپه یخې یا دواړه یخې یا دواړه ګرمي دا اختلاف دا بدل لا بدل سو کې دا الله اختلاف الليل والنهار دا دی افلا تعقلون عقل اخلي بل قالوا مثل ما قال الاولون بیا دا غوغه جوړ اشکال واپس کوي شو مونږه خاورې و عظامنا او اډو کې ا ان لمبعوثون ایا مونږ به دوباره ژوند کیږو ا ان لمبعوثون نو دو ګره د قایت مخکم تیر شي سوره انبیاء کې خو انته ډیر زیات تعجب کړی ته هاي هات هاي هات لما توعدون ډیر لري خبره تاسو سره چې کوم وعده کی ګوره وی دا خبره دوی مونږ ته نه کوي یوازې دا پیغمبر زمنګ پلار دې که کړ دې که مخکنو خلقوم د خبرې کولې هغه سره د لوزونه شیو لقد وعدنا یقینا وعده شوی دا نحنو د من سره وا اباونا او زمنګ د مشرانو سره هاذا دا وعده من قبل فخا فخام دا وعده شوی او وسم دا وادي کوي اشاره ستا چې مخکنو انبیاء هم خپل امتونو تداویل چې قیامت را روان دي هغه تم دا یاره ور کړی و ان هاذا الا ساتیر الاولین ندی دا مگر قصې مگر درو قصې د مخکنو دي دا خو پوخانه قصې دي سره درو قصې دي قیامت را روان دي قیامت را کله راغی قیامت نشتی دا خزان نه خلق خبرې کوي اوس الله دلایل عقلیه اعترافیه شروع کوي خو په دې کې اختیار او ملک او واک د الله ثابتې چې واکدار الله دی متصرف الله دی خو د مشرکینو نه تفوس کوي چې تاسو ساقه نو هغه ته وي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون او پیغمبر لمن الارض چاله دی اختیار د زمکی لمن الارض الملك لمن الارض ومن فيها چاله دی اختیار د زمکی ومن فيها سوق چې په دې زمکه کې دي دا دو اختیار من سوق ته مالک دا دو سوق ته ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ وی تاسو ته نو کا چې د دې زمکه مالک سوق ته اختیار من سوق ته نو دو بسو سيقولون لله زردا چې او بوي دو الله ګوره سيقولون لله دا سین نه دی سین دا چې په یو کلام باندې داخلي کني او جول ملي مني د دې مطلب څه چې کله دې جواب ورکي کنه نو دا جواب دې بی اختیار ورکي دا جواب بی اختیار ورکي لکه سړی نه تاسو کې ستا پلار څوک دی نو په دې کې خو څوک سوچ نه کوي کنه چې زما پلار وګ سوچ کوم چې څوک دی نه پلار خپل یو دم نوم واخلي پلار می عمر دی زید دی بکر دغه نوم واخلي یو دم سوچ پکې نه کوي دقه شان دا سین چې په کوم کلام کلمې من راځي دا فورا به اختیار د خلینه وي بس نو سيقولون لله زر د چې وبوي دو الله یو دم به اختیار به جواب د دور خلینه وي چې د دې زمکه مالک څوک ته نو زر د بوي الله دی اختیار من څوک ته نو دوبوي الله دی زر د دوبوي قل افلا تذكرون او یا نو ولنصيحت قبل وای لوی شان والا د دې مالک څوک دی د دوی اختیار من څوک دی ګوره ذکر د رب خو مراد نه اختیار من ځکه مسله دغه شروع ده کنه نو د دې او اسمانونو اختیار من څوک دی او دا غي لپاسه لار شي د عرش اختیار من څوک دی نو سيقولون لله زرد چوبويدو الله دې به اختیار د خلینو جواب ورکي یو دم زرد چوبويدو الله قل افلا تتقون نو وایا ځان نه بچ ولې نه ساتي د شرک نه ولې ځان نه بچ کوي د شرک نه چې د اسمانونو مالک الله شو د ځمکو مالک الله شو د عرش مالک الله دی نو شرک ولې کوي دریم تاسو دینو کا پیغمبر قل من بيدیه ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه ملکوت د ملک مبالغه ده پکې او پیغمبر من بیا دی ملکوت کل شین سوک ته چې په لاس داغه کې دی بادشاہي ده هر چیز ملکوت کل شین بادشاہي ده سره چا په اختیار کې ده وهو يجير ولا يجار عليه هغه پنا ورکی هر شي ته ولا یجار علی او داغه په مقابله کې څوک پنا نشي ورکولې او هو یجیر ولا یجار علی داغه خلاف څوک پنا نشي ورکولې چې الله یو سړي له پنا ورکی هي والله یو سړي له پنا نه ورکی یو کس راشي زدل ز پنا ورک لکه یو سړی زموږ په علاقو کې چې مړې مړې وکي کنه نو لاړ شي سره پنا واخلي نو دا هغه خلاف چې لک ضرور کسي ورته دی راکړه یا حکومت ورته دی راکړه دا ولې پناه ورکړي نو د الله خلاف مقابله څوک نشي کولای چې دا خلاف کې پناه ورکړي ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ نو دې کې دوستو سيقولون الله زر چې وای دوه الله د الله په اختیار کې دی بادشاہي د اسمانونو د زمکي د الله په اختیار کې د بادشاہي د ارسي الله خلاف څوک پناه نشي ورکوله الله دې دا سيقولون لله ګور عجیب ترتیب سره ذکر کړل د زمکه نه شروع کړه چې د زمکه اختیار منسوخ دی هغه وی الله وی اسمان اختیار منسوخ دی وی الله وی بر د عرش اختیار منسوخ دی وی الله وی خدای بادشاہي د چا د دار چا د ټول بادشاہي چا ده دا الله ده نو ولې د الله خلاف کوی چې د هر څه د الله دی نو دا پیغمبر خوم د الله دی دا د خبرو منه کنه نو خو ورته فقل فانا تسحرون نو او پیغمبر فانا تسحرون نو څنګه واړو لې شوي د حق نه د حق نه کوم طرف ته لاړی تسحرون سحر در منو شو جادو شو سحر څه ته ویل کیږي د مقصد نه اړولو د مقصد نه اړول بلکې راوړې دې موږ دوی ته حق وانهم لکاذبون یقینا دوی خامخه دروغ وای دوی خو دروغ وای دروغ جن دي څنګه دروغ جن دي ځکه دا پیغمبر نه مني د پیغمبر نه انکار کوي متخذ الله من ولد وما كان معه اله اذا لذهب كل اله بما خلق و دې دې کې بل دلیل پیش کړي او رد کې په اتخاذ الولد باندې چې د الله د پاره ولد نشتی د الله هم جنس نشتی د الله هم سر نشتی د الله سره څوک مساوي نشتی ولی که چرته بل الہ هدایت مطلب دا دی که نور الہ او تعدد د الہ وې دوا درې یو بل الہ وې نو هر یو براته د بل سره به جنگ کو یو به مخلوق پیدا کو بل به وجه یو به یو کار کو نو بل به منع کول نو که په دې کون کې بل اله وې نو اختلاف کو نو ذهن کې یو هم راځي دواړه د اتفاق کوي کنه پاکستان سیاستدانانو سره ګډ جوړ دیو کی نو چې ګډ جوړ شنو دواړه الها پاتې نشو کنه ګډ جوړ چې کین خو یو به خبره پری دی او بل به د بل ومنل کیږي چې کوم پری خو دغه الها پاتې نشو او کمزورې شو اله خو هغه چې مستقل به ذاته هغه په شي کې کمزورواله نه راځي نو دلته الله وي متخذ الله من ولد نه دی نیولې الله ځان د پاره هیڅ ویس ولد وما كان معه من اله او نشته دی هغه سره برابر څوک واقدار معه برابر د دی الله سره څوک اله واقدار نشتی ولې کبل الہ وې اذن لا ذهب دغه وخت بوتلې به وې کل الہ بما خلق هر اختیار به بوتلې واغه سیس چې هغه پیدا کړی دی کوم مخلوق چې داغه دی هغه هغه بوتن هغه بل به منع کو نو سبو جنگ بو دواړو ولا علا بعضهم علا بعضن نو ضرور شی به او بازي د دونه په بازو باندې یعنی په یو بل به ضرور کېدل یو به ضرور کېدل بل به کمزوري کېدل نو چې کوم کمزوري کېدل که به اله نو کنه نو تعدد نشتی ځکه چې اختلاف نشتی مخکې سورې انبیا کې څه لف فسدتا که په دې ځمکه اسمان کې بل اله وې نو سبو د ځمکه اسمان د نظام به ختم شي او د نظام بنو دا کوم نظام چې چلیږي نو معلومه ده چې یو الہ دی بل الہ نشته سبحان الله پاک ته الله د شریک نه د همسر نه د هم جنس نه د ولد نه د الله سره څوک برابر نشتی پاک ته عما یصفون د اغه نه چې دوی ولا بیانې دو چې الله له بیانې دی ټول نه الله پاک ته تعالی مانس اوچت ته د الله پر هغه مسله چې کوم په دې صورت کې بیان ده په دې حصہ کې بیان ده چې مبارک لكل شيء هو الله پارش کې برکت چونکه څوک دی الله نو مخ کې په دې صورت کې دغه صورت کې تیر شو تبارک الله تبارک الله د پر ذکر شو مخ کې کنه نو مخ کې وی تبارک نور پسې وی تعالی نو مونږ وی کنه الله تبارک وتعالى دا سوی کنه نو تبارک وتعالى هغه د خیر والا ذات چې هغه ډیر اوچت دی تعالی اوچت دی هغه عما یشرکون د هغه نه چې دوی ورته شریکوي قل ربي ما تريني ما يوعدون وز د دې زنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې خي الله په دې قوم بز عذاب راولم نو درې دعاګانې نبی علیہ السلام کوي او دا درې وړه دعاګانې داعی د پاره هم لازمي دي چې دا درې دعاګانې هغه ځکه چې کله دعوت ورکړي مسلې توحید ته قل ربي ما تريني ما يوعدون اے رب زما قل او پیغمبره ربي اے رب زما اما تريني کچره خیته ماته الله ما د دوی سره نیوځې کوي مګر زه ما لره د قوم ظالم سره الله ما د دوی نه بیا لري کی کله چې په دوی عذاب راولي الله ما ته نه خیمات نه لري کی ځکه الله ویلو کو دوی دا مسله نه مني په دوی عذابونه راولم وان على ان نريك ما نعدهم لقادرون الله وی وان على ان نريك او یقینا په دې خبره باندې چې خو یو مونږ تاسو ما نعدهم ما نعدهم هغه چې دوی سره وعده کې دي شي هغه چې دوی سره مونږ کوم وعده کو لقادر خامخ من قدرت لرونکیو چې پیغمبر دعا کوا چې الله زما ته د مسلې د بیانولو توفیق راکړي چې په خسته طریقې سره دا مسله بیان کړ او دا خلق په ایمان راوړي نو الله ورته ادفع بالتي هي احسن لری کا دفقه پیغمبر په طریقې خسته سره السیئه غبدایلرا دفکا هغه په خسته طریقې سره بدای لره دفکا خسته طریقه څه شي دی یعنی دفکا په کلمې توحید باندې کلمه شرکیه دفکا په بدعات باندې هغه دفکا په سنت باندې بدعت ادفع بالتي هي احسن پیغمبر کله چې ته دعوت ورکای نو دعوت د توحید ورکای په دې توحید سره شرک د فکا کنزل مکوا بل دا احسن بالتي هي احسن څه شي دی هغه خسته اخلاق دي پیغمبر د فکا په خسته او اخلاق باندې اي سيئه د مقابل وغه بد اخلاق خسته اخلاق څه دي صبر کول دي خسته خبره کول دي تحمل او برداشت دي ته وي مقابل د طرف نه کنزل دي بدی ردی دي ته مسله بیانای یو سړی را پاسید کنزل شروع کړ بدی ردی شروع کړي نو ته داسې نه چې تور ته کنزل شروع کړي تا مسله به اثر نه کوي ته به کنزل نه کوي ته به بدی ردی نه وای ته به خپل مسله بیانای هغه ته به توجه نه کوي نو ادفع بالتي هي احسن د فکو پیغمبره په خطرې کې سره په خسته طریقې سره اسی هغه بدای لره نحن عالم بما يصفون الله وی من خبو یو په خبر منی چې دوی بیانې دوی چې سوی هغه من الله عزت وی وقر ربي اعوذ بك من همزات الشياطين دریم دعا دریم ادب او اے پیغمبر اے رب زما پناه غواړم پتا سره من همزات الشیاطین د وسوسو تی زون کو د شیطانانو نه همزات هم وسوسو ته وي خو هغه غ سپیډ والو وسوسې همزات اشاره ستا چې الله کله ز بیان کوما نو زما په زړه کې د شیطان د وسوسو نه دا وساتي زما راځړه زګه کله کله مبلغ بیان کوي کنه خلق ورته ډیر توجه سره ناسي نو په دې ځړه کې له غرور راشي ریا راشي او زدا سه خسته بیان کوم نو خجز بکی شي اباځي بیا سب کو سبحان الله نو هغه سبحان الله وینره تکبیر الله اکبر وی تاسو څومره ناسي نو چغه به وباس نبی علیہ السلام بیان کړی چې تا غړېدل نه دی نبی علیہ السلام دې پر کوته سره پوښتنه کړل اوس خطیب هغه چې هغه په دغه کې ګډي کې داسې د سټیج باندې چورلی بد چورلی وکړه څه چې غو باسي مسله بیان کړه چې خلق به پوښي نو دې به چورلی دغه شان آ ته بزیو دې ته بزیو کله وسټیج دا کرسي منې خپې خي او کله بس کوي څه تقریر وکړه داس تقریر وکړه چې خلق ته مسله بیان کړي ځنې به شروع شي لفاظي به شروع کی کوي به کوي به کوي به اخر کې چې تقریر ووري پاسې روان شته د وړو پته نه لګي چې څه مسله بیان کړه او کوم دقه خطیبان تقریرونه وکي کنه چې کله تن خلق پاسې وي ډېر خط تقریر وکړ ډېر خسته تقریر وکړ وای څه مسله وکړه بیا غلی مسلې ته پته خو نه لګي دا خط تقریر وکړو وسنه خط تقریر وکړ چې وکړي نو پیغمبر ته الله وی چې دعا کوه الله زما په زړه کې ریا نه ولي درس کوي خلق ډیر زیات ناشته ما ته ډیر خلق ناشته ډیر خلق زما قران اوري خه تقریر مې وکړ بعضي مقرر تقریرو کې را کوشي څنګه تقریر مې وکړ تپوس کوي بیا ګوره مولا سړی چې تکبر کوي کنه د ته ګوره خپل تکبر پته نه لګي د دې وجنه د مولا سړی لپاره کار دي چې هر طرف ته فکرې معمولی معمولی خبره شیطان چې غوي شیخ عبد القادر جیلانی پس راغی کنه اخر کې ورته زپ خپل علم درنه ځان خلاص اغه نه د الله په فضل من په دغه کې هم دوکا کاو دیو جن دا ډیر زیات خیال ساتل پکار دي چرته د مولا سړی په ځکه تکبر راغی لاړ غرق شو عمل خراب شو کوم عمل چې کوي عمل بیان دا ټول خراب شو الله نه سوال کوي اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بشك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم دا لازمي وای هر وخت وای کوم عمل چې کوي پسې وای چې د زړه بل فرض دا ریا چې دا شرک اصغر دی د دین ځان بچ کول د پاره دا وای او خامخ د انسان دغه په جړه کې راځي خامخ غرور راشي ریا راشي دا وای دا الله نه معافي غواړي اذا تمنى القى الشيطان في امنيته مخکې مونږ وکړه چې شیطان به وسوسه چولې د خلقو په ژوندونو کې نو دغه شان په غزلونو کې د خلق وسوسه اچي چې دا مولا سي خواسي لګیا دي سره د دروغ وي دا د قران آیات وي خو مطلب د ځان نه وي غلط مقصد وي نو الله پاک پناه غواړم پتا سره يحضرون د حاضر دلو د دوی نه ماته د شیطانانو حتا اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني وس احوال د قیامت ذکر کړي حتا اذا جاء احدهم الموت تو دا مخالفت کوي کوي کوي کوي حتا اذا جاء احدهم الموت حتی اذا جاء احدهم الموت دو مخالفت کی دا خلق تر دې اذا جاء احدهم الموت تر هغه وخت پورې چې راشي دوی یو تن دوی ته مرګ کله چې دوی ته مرګ راشي نو قال رب ارجعوني وی دې رب واپس کې مال را واپس رب ارجعوني واپس کې منګل را قل رب ارجعوني درجعوني دا خو یاد الله د احترام د پاره صيغه د جمع راوړه او یا رب ارجعوني الله منګه واپس کی دا جمع صيغه دې د پاره راوړه دې چې کله بیمار نو صحت یافتاو چاته به خبرې کولې کنه منګل ته تریو منګل تناسو منګل تراغلو منګل تلاړو ټول صيغه د جمع متکلم به راوړي ځان ته بیان چې ځل ته لاړم ځکه ناستم یو مغرور خبرې به کولې نو دلته دی رب ارجعوني اق خوري خبره بیا خلې لاله الله منګه واپس کی هغه د جمع څخه غیر او بل دا چې د نحوی دا قاعده ده کله د جمع او تسنیه صيغه د پاره د تکرار راځي د سره راځي د تکرار د پاره راځي لکه قفا ذکرا حبيب ومن زريدا څنګه شعر دی قفا معنا ته څه ده قف قف څنګه تسنید ده ودرېګا ودرېګا د زمانه سره رب ارجعوني اے رب دیو بار بار وې دا تکرار بکې د کلام اے الله ما واپس کی ما واپس کی ما واپس کی د دې بار بار تکرار نه تعبیر په سره وکړه پس غیر جمع سره رب ارجعوني دی به بار بار دا وی رب ارجعون کله ځن کدنی کنه دی فرشتو ته چې رب ارجعون ما پرې دی ما ما ستا مخله یا بغه عالم برزخ کې وی الله ما واپس ولېږي ما واپس ولېږي ګور هغه شهدا به مو وی چې الله مونږ واپس ولېږي هغه بسوي ثم نحيا ثم نقتل ثم نحيا ثم نقتل الله مونږ دې د پاره ولېږي نو الله به انه قد سبق من دا فیصله ما مخکې کړې ده چې څوک مړ شنه دنیا ته واپس نشیتلې ولته به رب ارجعون دی به دغه چیغي بس الله ما واپس کې دې د پرولې دې بولی ما واپس کا نو پسې وي لعلی اعمل صالحا فيما تركت لعلی دې د پاره چې ز عمل وکم نیک عمل وکم غنیک عمل فيما تركت په بدله دا غي چې ما پرې خو ده الله کوم عمل چې ما په دنیا کې پرې خو ده الله هغه عمل لم واپس ولې چې زاغه عمل وکم نو الله ورته کلا دا کلا نه مخکې یقال لفظ محذوف دی یقال کلا او به ویل شي هیڅ چری داسې نشي کېږي چری داسې نشي کېږي دنیا ته واپس لنیشتي انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون الله وای انها کلمه دا یو خبره یو کلمه ده د افسوس انها کلمه دا یو خبره ده د افسوس هو قائل چې دی وین کې دغه کلمې لره دا خو دی افسوس خبره ده تاسف دې تاسف کې او تحسر کوي په دې معنی چې الله ما واپس کی ارمان دې چې زه واپس شم دا خو دې ارمان دی الله وي او واپس کی دې ولې شي من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون ومن ورائهم او د دې مخه ته برزخ یو پرده د غټه د عالم برزخ یو پرده ده برزخ څه شي برزخ معنی څه پرده نو برزخ یو پرده ده چې هغه غیر محسوس ته محسوسی نه ده ته محسوس کولې نشي خو څوک چې د دې دنیا نه لاړ نو واپس راتل نشتی یو دیوال ورته ولګي یو پرده ولګي دا مخه ته اخرت تم نشي دی ته یو پرده ده په منځ کې رئیسار برزخون دا یو پرده ده خو داسې پرده ده چې محسوس نه ده بعضې خلک وایي چې هلته لاړ نو بس زمونږ خبرې اوري نور څه کوي ماښام ماستن له بله ایله راځي د جمعې په ورځ هلته راځي الله وي دا یو پرده ده هغه پرده غیر محسوس ده برزخ هغه پرده چې هغه غیر محسوس خو هغه چې تاسو وینئ کنه دا یو بل سره د قشان روان دی یو خو یو بل سره یو ځکیږي نه الله دې دې منځ کې ما یو پرده راوستي دا خلق په کېشته داسې بوزي راولي خو هغه پردې داسې پردند چې تاسو توخ کوي الله ما پکې یو پرده راوستي د قشان هغه غیر محسوسي پرده ده د عالم برزخ ما دام غیر محسوسي ده او کله به واپس کی الی یوم یبعثون تر هغه ورځې چې دوباره ژوند کولې شي تر هغه ورځې دوباره ژوند پورې ګور اوس خو چې نه ژوند کیږي قبر کې ژوند کیږي روح ورته واپس راځي اعاده د روح کیږي نو په کوم روایت کې چې راغله اعاده د روح کیږي نو خو دې د پاره نه کېږي چې دنیا ته را لېږي یا دنیا د پاره ژوند دی کوي دا غ روایت قوی وشي نو دې د پار رااله چې هغه سوال جواب کیږي په دغه ځای کې کیږي په قبر کې یا عالم برزخ هغه چې څنګه د الله شان سره خای دا غونه ته پوښتنه کوي نو که بل فرض غ روایت کې چې دغه ته کیږي نو هغه وخت پر رااله بیا به روح ځي کنه مستقل خو ژوند نه دی دا او که ژوند دی په دغه عالم برزخ کې خو ژوند دی دی او خو جدا عالم دی دی عالم سره دغه تعلق نشته څنګه چې انسان د مور په خېټه کې ژوندۍ خوراک څکاک کوي لیکن د مور هغه خېټه چې دا د هغه عالم د عالم د دنیا نه جدا دی هغه جدا یو عالم دی او د دنیا عالم د قبر د برزخ نه جدا دی د برزخ د آخرت نه جدا دی او د عالم ارواح د ټول عالمونه جدا دی ټول جدا جدا عالمونه دي فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فاذا نفخ في الصور کله چې پکړې شي پښ پیلای کې د دینه مراد د دې شپېلې نه دویمه شپېلې مراد ده اسو کوی چې تن اولنې شپېلې مراد ده نو دویمه شپېلې فلان صاحب بینهم نو پس نه به نسبونه د دو په منځ کې فلا انساب بینهم په دنیا کې غو په دې فخریه کې چې زه د فلان کې نسب والایم زه سید ما په دنیا کې غوره نسب د چا دی د سید دی کنه سیدان غوره نسب دی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام نسب دی کنه دا غوره دی نو ځان ته سید وای ځان ته پښتون وای ځان ته راجپوت وای زه هغه غي مسړه زه پلان کېما نو قیامت پر دې فلان صاحب بینهم هیڅ پیدا بنور کې دا نسبونه څه فائدہ به د نسب نه په دغه ورځ ولا تسالون ان بدو ته پوښتنه کولې شي دی او بلنا ګور دې کوي لا تسالون دی او بلنا په تاسو دي شي کولې او رسو سوره صفات کې وي واقبل بعض ملا بعض يتساءلون بعضی د دونه باید یو بل نه به تاسو کې و بدري کې تاسو پکې او دلته تاسو نشي کولای نو بعضی مفسرین وی لا تساءلون دا د اولنې شپې لې نه رسو ځکه دا خو هلاک شو ټول خلق نو لا تساءلون ته تاسو نشي کولای لیکن د دوی شپې لې نه رسو تساءلون دی یو بل نه تاسو کولای شي او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې میدان محشر کې پاپل بیا مختلف مراکز مختلف محلونه زین دي چې زنه ځکه به یو بل سره خبرې نشي کولای زنه ځکه بډان دی زنه ځکه به تاسو کولای شي زنه ځکه به تاسو کولای شي زنه ځکه به نشي کولای نو دا هغه ځای د لا تساوون چې باغی کې تاسو نشي کولای فمن ثقلت موازینو فاولائک هم المفلحون بس هغه څوک چې درانه شو هغه عمل داغو نیک عمل داغو درنو شو موازین تلی مراد نسی شه د عمل تلی درنه شو یعنی عمل درنو شو نو دغه دی کامیاب کامیاب څوک دی چې چا عمل درنو شو ګور نسب پیدا نور کوي مال پیدا نور کوي پیدا څور کې عمل وکنا قوما ضالین او مونږه یو ډله گمراه بیلاری الله مونږ باندې بخت بدبختی زیاته شي واغه بدبختی سوا چې مونږ د پیغمبر خبره نه منله مونږ قران نه منله مونږ د حق پر سالم خبره نه منله یا بدبختی سره داغه تقدیر بدبختی الله په مونږ باندې غالب شي وا نو بیا وای ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فریاد بکی ناس پي اے رب زمنګا و باسي منګا منها د دې دوزخنا د دې اورنا فإن عدنا پس کو شو منګا واپس دی گمراهی ته ان عدنا کو واپس شو دی گمراهی ته نو فإنا ظالمون یقینا من به ظالمان الله کوم موږ دي توافق شو دي گمراهی ته نو موږ بسیو بیا موږ ظالمانو بیا خیر دې موږ له سزا راکړه الله ورتوي قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون اخسؤوا اخسأ عربی کې سپی شړلو د پر د لفظ راځي اخسأ کله چې سپی شړی کنه پښتو کې ورته کوری شه پیشو چې شړی پشي شه نو دته وي اخسأ اخسأ کوری شې سپو ځکه ستاسو عمل د سپو اوس پسې الله ذکر کوي ستاسو عمل په دنیا کې د سپو زمانه کانو خلق سره نو اخسو زي کوري شي کوري شي الله ورته ولا تکلمون ما سره خبرې مکوي درې قسم نور خلق چې الله به سره خبرې نه کوي ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم درې قسم خلق دي چې الله به سره خبرې نه کوي یو هغه کس چې دغه پنسي د پړکو نه کټي د پنسي نه د زنانه نه غوري ازنه چې زنانه پټي شروع کی د سړو اوس خبره الټه شي دا زنانه پټي ولې سړو پنسي کته کړي او بیا خاص کر کې چې بوټان پخپو کی پینټ واغوندي الله وی نبی علیہ السلام چې الله ور سره خبرې ونی کی د عذاب نه به پاک نه کی چې دا پنسي کته پړ کې کته کړي دا یوازې موس کې نه دی ګوره چې ګنې موس کې صرف کته کې اسی عام ګرځېدو د پاره او دویم پاغو کې څوک دی الحالف بصلاتی هغه سړی تاجر چې خپل په سامان باندې قسم خوري تجارت سامان باندې وې دي کې خرابي نشتی گاڑی خرڅي موبایل خرڅي څه شي خرڅي اته ته پته نه پدې کې خرابي ده ادي والله که پدې کې به خرابي اس شي روغ جوړ دی داسي دروغ بوچل الله وي د سره الله قیامت پر دې خبرې نه کوي او دریم څوک ته پته شته یقینا و یو ډله د بندیانو زمنګ نه یقولون ربنا چې وی باغو ای رب زمنګا ایمان راوړل موږ پتا منې نو بخنه وکې موږ ته رحم وکې په موږ باندې او ته د غره د رحم کوونکو نه زما داسې بندیانو چې هغه ما تعجزي کوله نو تاسو بس لګول فتخستمهم سخریا پس او بغرزول تاسو هغه سخریا یعنی مسخورا به تاسو باغ اوس پک سپور کړل داغو بیزتی به وکړه تاسو بس پیتو وک د بل علاقې نه وراغلی او تاسو کرا تاسو جمعه ته وراغلی او تاسو په غلای کې ولاړو تاسو ته دعوت راکاو تاسو باغ سپک سپور کې بیزتی بولا وکړه حتی انسوکم ذکری تر دې چې غافل کړی تاسو د توحید زمانہ ذکری د توحید زمانہ حتی ان سوکم نسیان په معنا د هیرولو په معنا د غفلت په معنا د پریخودو حتی ان سوکم ذکری یعنی حتی شغلکم عن توحیدی حتی شغلکم عن توحیدی تر دې چې تاسو مشغوله کړئ زموږ توحید نه تاسو دا غو بزتی شروع کړه سپیتوب شروع کړه وکنتم منهم تضحكون او وای تاسو چې هغه پوری تاسو خندا کوله تاسو هغه پر مزاق او خندا کوله چې دې اوس راغی اوس موږ ته مسلې بیانې نو الله وی انی جزیتهم اليوم بما صبروا یقینا ما بدل اور کړه خو ته نن رضی بما صبروا د وجه د صبر داغونه ګوره صبر په دنیا کې ډیر غټه اسلحه ده صبر په دنیا کې ډیر غټه اسلحه ده یو سړی ته د بدر دی تا ورته صبر وکړه کنه لږ انتظار کو الله غلغي بدل ورکړي ګوره چې نبی علیہ السلام ته سړی بدر دی ویلي او عمر رضی الله عنه او بکر صدیق رضی الله عنه راغه منک مکه دا غنه مخ نه غوسه شو ورته نبی علیہ السلام ورته پرې د الله جواب ورکاو ستا جواب ورته کړه الله کله چې ته صبر کوي کنه ته په حق مني تا بدل الله اخلي نو انهم هم الفائزون دو خو صبر وکړه د صبر د وجنه نو یقینا دوی ور دو زمير راو انهم هم الفائزون جمله اسميه زمير فصلهم یقینا دوی خاص دوی کامیاب دي دو خاص دق دقه کامیاب دي کامیابی دا ده د صحابي په سینه باندې غش یو لګید هغه پوست ور رب الکعبه دا الله من قسم اذا کامیاب شوم دا کامیابی ده قل كم ل... قال كم لبستم في الارض عدد سنين وسن الله تپوس کوي استهزاء په تور باندې قال كم لبستم او بو یا الله تعالی دوی ته کم لبستم څومره وخت تیر کړو تاسو په ځمکه کې عدد سنین پښمار د کلونو سره تاسو څو کاله په دنیا کې تیر کړلی نو قالوا لبسنا يوما او بعض يوم او بوي تیر کړی دی الله منګه یو ورځ او بعض یوم یا د حصه دی ورځ نه لبسنا يوما او بعض يوم من یو ورځ تیر کړل یو حصه د ورځ نه ګوره باځي کې بدوي چې من یو ساعت تیر کړلې بعض دې کې به موږ لس ورځې تیرې کړلې بعض دې کې به موږ یو ورځ تیره کړله بعض دې کې نیمه ورځ تیره کړله دا ولی دا دو منو hebat راغلی او روب راغلی دی تیر کړي خو اتیا کله صلیخ کله شپېته کال دي او وی منګه یو ورځ یا دوه نیمه ورځ تیر کړل نو موږ ته پته نه لګي فصل العادین نو تاسو کوي د شمار کوونکو نه د حساب دانانو نه تاسو کوي څوک چې دا حساب کوي داغونه تاسو کوي په غوږ کې ول سپوکړل اسړې جوړ شو واپس راغې نبی رسول الله ورته په دمن سپوکړل هغه مال سورې مؤمنین د آیتونه په پوکړل افعصبتم انما خلقناكم عبثا دا ټول آیتونه تر اخره پورې دا مې په پوکړل نبی له سلام وی کدا پته غرب پکې نو غرب مخ نه لشي غرب ته لار پیږي نو افحسبتم اي ګمان کوي تاسو انما خلقناکم یقینا پیدا کړی تاسو ما عبثا بفایدی عبث نه پیدا کړی وانکم الینا لا ترجعون یقینا تاسو به موږ ته واپس نه موږ ته بنه شهرا ګرځولې تاسو به کنه موږ طرف ته ناراضه موږ ته بنه راګرځي فتعال الله الملك الحق پس اوچت دی الله تعالی بادشاہ حق دی فتعال الله مخکې وکنه عبثا الله بے فائدې کارونه نه کوي عبث کارونه نه کوي ولی الله ډیر اوچت دی لا اله الا هو نشته د لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله دی رب العرش الكريم رب دې د عرش عزتمن الكريم عزتمن څنګه عزتمن دا دنیا ته هر ځای ته هر مخلوق ته چې څومره خېګړې خوالي هر څه چې رسي د بر ناراضي د عرش نه نو عرش الکریم هغه رش رب هغه رب چې د عرش عزتمن دی هغه عرش عزتمن ومن يدعو مع الله الا اخر چا چې را مدد شویل د الله تعالی سره بل مددگار ته لا برهان له چې نشته د دلیل پاغه باندې باغی ولا څه دلیل نشتی نو فإنما حسابه عند ربه دې بل ته الٰه وای او په دې الٰه را بللو باندې سره دلیل نشتی نو څه بای فإنما حسابه عند ربه یقینا حساب د رب سره وای انه لا يفلح الكافرون یقینا نشي بچ کړي کافران انه لا يفلح الكافرون قد افلح المؤمنون مخکې اول کې څه وي یقینا کامیاب دي مؤمنان دلته لا يفلح الكافرون کافر نشي کامیاب دي یعنی نشي بچ کېدي وقر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اخر کې بیا نبی اسلام دعا کوي او اے پیغمبر رب اغفر الله بخنو کې ما ته او رحم کې به ما باندې او ته غوړه د رحم کوونکو نه الله دې په موږ رحم وکړي